د سوره نجم نه کان فی ما قبلو بیان الموردین او بیان وبالهم مخکې بیانو د موردینو بیان د وبال دا غي او نه اذن کذالک دلته بیان د موردینو دی او بیان د وبال دی کان ما قبلو بیان بعد دلائل توحید او نا اذن کذالک مخکې بیانو د باز دلائل توحید دلته هم بیان دي د دلائل توحید د دیرو کو خلاصہ الیس لهم علم بان كل شخص يجد جزاء عمله دی له علم نشته بلکې شته خو پوي هر شخص د زبا ممی جزاء د عمل خپل وان المجازا مجازي هو الله تعالی مجازي الله تعالی دی کما جاز عاد و ثمود و قوم نوح من قبل بتكذيبهم رسلهم لکه جزاء ور کړی و مخک عادیان او ثمودیان او نوح ځام قوم ته دغه تکذیب د رسولې کړو او په اعمالهم القبیحه دا نه په اعمال قبیحه د دې ته ورکړې و سزا په تذکیر به ایام الله او بما بعد الموت پند د خدای په حوادثو په ما بعد الموت په دلایل توحید په دلایل توحید دي والتذکیر بالاء الله پند د خدای په انعامات کنه دی ور کړی د صحابه موسی علی السلام کې ایمان السلام کې الذي وفى هغه پورا کړی دا ما امر به جدت کم امر شو الله تذرو وازره وازره تو ذر اخرى نبا باری نفس وازره وزر د نفس اخرى چې بل ګنا پدان والی اجر خلاص دي ځان الا ما سعى مگر هغه چې د سعی بعض خلک معتزله دا دلیل نسی چې د انسان خپل شایده دبل سایر د فائدہ نه رسی دغه د شفاعت نو مغې انکار کوي بل ته د عمل بخل نو مغې انکار کوي علی حق وای شفاعت ثابت دی یو انسان که تلاوت کوي که عمره کوي که نفلی حج کوي که نفلی روجه نیسی که تلاوت کوي ثواب داغه مړو ته رسی ځکه قاعده کې وایي او فی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفعا لهم په دعا د جمدو کې دمړو د پاره په صدقو د جمدو کې مړو د پاره نفع دا د پاره دلته معنا دا ده الیس الانسان الا ما سعى سعی دو قسمه ده یو سعی ده مباشرتا یو سعی ده تسبیبا انسان د پاره سعی مباشرتا اجرم ته د تسبیبا هم شته چا تری خلارو کولا چا تری تبلیغ وکړه چا تری سبق ویل چا سره د امدادو کې په جهاد کې دي کې عمل لاغه تسبیبا مباشر د جات بل کړي دي تا سره وسله دی ولا ورکړه کرای دی ولا ورکړه نو سه دو قسمه ده یو تسبیبا ده یو مباشرتا ده مباشر تر مباشرت اجر ده او سبب جوړون کی ته د سبب اجر ده شایخ پل بدر جوینی جره جزا پورا بیشک رب ته منتها ده انتها رب ته الله خندول کوي اجړول کوي د چا دلیل قوي وي خندول یو که چا غنو ضعیف جړول بیشک الله تعالی جمع دي کول کوي مړ کول کوي جمع دي کول کوي پیدا کې زوجین نارینه او زنانه من نطفه یو نطفه دا کته چې نارینه پیدا چې زنانه پیدا کته د دوړه پیدا اذا تمنا اذا تصب فی الرحم اچول چې پر رحم وان علی نشأت الاخرى پالا دویم پیدا کول دي اخرت الله غنی کول کوي او الله فقیر کول کوي قوم دنو از عملا کایلا من قبل په خاله دین کانو ازلم و اتغا دی دی دی ظالمانو او ډیر سرکشانو دومره وګ قبلی وته شو معبود چن مسلمانان والمتفقات احوا هغه کلی اسخطا چې اورګي جبريل عليه السلام غشا ما غشا انا چې دی پټ ک په کانی او کانی په ډیره ته جوړی شو په کومه مطلب باندې ته تمارا شک بکې ته مخه هاذا نذیر من النذر الاولى دایرون کې د جنس د نذر الاولى نه غوم بشر او دام بشر قریب د قیامت ما سوا د الله نه دی لپاره پرانستون کې مظهر سوګ نشته دې خمی تعجب کوي او دی خان دی جاړی نه او دی جاړی دې کې د قمر ذکر دی د انشقاق د قمر ټول صورت اونامول شي په صورت القمر سره سلور پنځوسم صورت ته په اعتبار د جمع و دیر شم دې په اعتبار د نزول سوره طارق نرستو نازل شوه د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو ازفت الازفه مخکې داو چې نږدې ش قیامت نا اقتربت ساعت دلتم نږدې ش قیامت کان فی ما قبلو بیان المعرضین ووبالهم مخک بیان د موردین او وبال د دیو او نه اذن کذالک دلته موردین دی او وبال د دی ان قبلو مخک والته کې والنجم اذا هوا دلته اقتبت الساعه وانشق القمر القمر او د نجم بین کې مناسبت قمر او نجم دی پورته کول د لریواړي غنلو د قیامت دی القیامت عبارت عن نفي النظام المشاهد قیامت عبارت دی د رفع د نظام مشاهد نه داشته نظام رواني دی رکن اعظم بری کې قمر دی په قمر کې انقلاب راغله دی فل انقلاب الجزئی دلیل الانقلاب الکلی دا جزئی انقلاب دا دلیل د انقلاب کلی لکه جزئی زلزلہ د بالاکوټ او د مانشری دا دلیلو د پاره د زلزلې کلی لکه جزئی طوفان په تیر شوی وخت کې دا دلیل نو د طوفان کلی چې الله کلی طوفان عمر واستې چې لکه جزئی راوسته د دیرو کو خلاصہ رفع استبعاد القیامتی پورته کول دي د بعید غنلو د قیامت او تذکیر به ایام الله والتذکیر بما بعد الموت پند په ایام الله او پند په ما بعد الموت وبيان تيسير القران الكريم للذکر بیان د اسانه د قران کریم د ذکر د پاره وبيان حول المحشر بیان د hebat د محشر دی وین قال قوم السلام ان به سلام دا په غیر خو مله مو یو نه دا ور کړی چې افزار خو حدیث حدیث او غیر کار دی علماء جمع کوي د حضور درې ځله مو دي ذکر کړی دي چا زر جمع کوي چا درې زر جمع کوي چا دینه زیات جمع کوي باخه و یره کدا سپمې سری شوې دا خو په ټوله دنیا لیدلې و نه تواتر ته ورسېدلې و د دنیا په تاریخ کې به د دې ذکر وو تو تاریخي مسله به اول خدا د شپې خبره وا د شپې څوک باري څوک دن نه کباري څوک اسمان ته ګوري څوک نه ګوري زړه کې ټول خلق دی وي باقی دا د تاریخ فرشته او تاریخ دی اې کې د سپوږمۍ د سریوالې ذکر راغلی دی راجا داهر هندستان کې او د راجاو بر په خپل محل کې دا حالت یولي د الچان اخلاص کړل مکه معظمه ته چرور رسیدنو ای ورته دغه څه شوی په تاریخ فرشته کې د انشقاق قمر ذکر تاریخان دا راغله کسو کې منو دې منی کني منی نه دې ها دا وړي زور سره ونه دې جوړ ډېر زور سره راځه دا په وانه ا دغه سی ویلي چې موږ د مولوی قاسم صاحب تابعدار موږ د داخله تابعدار ایو ویلي چې کنه دا والا سره مې دا یو خور کې ها ها دې ویلي کنه دا بل ویلي خاجي وکذبوا وتبعوا اهواهم دی تکذیب کړي پیغمبر تابع خپل خواهشاتو کړی دا هر امر ثابت ته مستقر علی جنت سره اهل نار سره راته کړ دی تا د اخبارونه اچ پدی کې دی د پاره مزدجر دی عبرت عبرت دی هي حکمت بالغه حکمت د نهایت ترسیدون دفن اور کی دیتا نظر اعراض کله دینا چې بلل کې بلنه ورکی بلون کې یو شي ته چغه دی بد غني انکار ته نه کوي چا زدا ضرورت د حساب خوش شان ابصارهم ذلیل به وسترګي د دې کوسترګي به په دغرات یخرج من اجداد کانم جراد منتشر روزی به د قبرونو نه کدا ملخان وی ګن بروانی واره واره مهتعینا الی الدار مسرعینا جلتی کون کی بھئی بلون کی تا اسرافیل علیہ السلام وای با کافران هذا یوم عاصر دا خډیر ګران ورو کذبت قبله قوم نوح تکذیب په خالدین قوم د نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا دی تکذیب کزما د بندا پران سلمہ دروازې د اسمان او بو سره کې راتوي دن کې وي وفجرنا الارض جاری کما ادمه کاینند کینونا زمکه د اسمانو به اوځي شي فلتق الماء على امر قد قدر ملاقات جو به د اسمانو د زمکه او سماي ول ارض په اچرا مقدر او پازل کې پهل ملای سور کما دلرا علا سفینتن ذات الواحن پاکشتای چې صاحب د تختو وا و د سرین د میخونو یو بل سره وځي چې وی جاری و په معاینه په مشاهده زما کې جزینا هم جزاء لمن کان کفر جزاء جاده په تاغبان کفران جو جانو علی السلام دا داغه د کفران بوجا دې د سزا ملاوي پرې خو دې مونږه دې کشته لرا آیتن یو علامه په جودي غر باندې هل من مدکر پندغتون کشته دې کیف کان عذاب و نذر څنګه عذاب زما څنګه انذار زما واقعا موقعه خپل ځای واقع آسان کړو ما قران د پند پاره تو پند غسون کې شته چې والی کې تکذیب کړو عادیانو د خپل پیغمبر اهلکناهم هلاک کړل څنګه عذاب دما څنګه انذار دما واخن موقعو بشک مالی ګلو په دی باندې ریحن سر سرن با تیز یوم نحسن پرس پیرا کې دی د پرس پیرا بیان د جسارت د منکرینو دی د دلاورۍ د منکرینو دی او د حماقت دی بیان انکروا ان اتباع البشر دین کار کی د اتباع د بشر واحد نه و ان کا نزول الوحی او ان کا د نزول د وحی په دبانې وقولهم لنبيهم كذاب اشر درو جن د ډیر سخت او بیان وبالهم او بیان د وبال دی تاثیرهم للقران للذکر بیان د تاثیر د دې دی د قران د پند لپاره ذکر قوم لوط علی نبینا علیہ السلام و انکارهم و وبالهم ذکر د قوم د نوح لوط علیہ السلام دی او انکار دا غي او وبال دا غي بسم الله الرحمن الرحیم والقي ذکر علی من بیننا نازل کړي چې ذکر قران په دبا ما بین زمون کې بل کذاب اشر دا دروجن دی اشر متکبر متکبرون سالمون عدد من الكذاب الاشر دی به پوه شي سبا ته قیامت راشي څوک د کذاب اشر منګیو کدی دي کا حضور دغه غنو د شپول چوره شو زری زری شو په شان د چورې دغه شپول آسان کړو ما قران د پند پاره څو پند غسون کې شته چې پنوالي تکذیب کړو قوم د لوط علی السلام دې شاکرو زکه تاغي در انذار کې دې ته بد شتنا د غریب زما فتمارو بالنظر دی مجادله کولا د انذار زما ولقد عبدوه عن ضيفه دی مطالبه کولا د میلمنو د دینا دی زما عذاب پر ملک راغلو دی په بد اراده ظالمان راغلو فتمسنا عینهم بستر کې ولا محو کې او سترګې ډندې شولې فذوقوا عذابي اوس کوي عذاب زما انذار زما تاخير سره عذاب دی په بکرتن په د سبا کې عذاب مستقر عذاب دائم ثابت فذوقوا عذابي ونذر اوس کوي عذاب زما انذار زما ځانکه ما قران د ذکر د پاره فعل مې مدکر څوک په پندغسون کې شته درې مرو کو شروع شو د سوره قمر کان فی ما قبلو بیان المنکرین و وبالهم او نا اذن کذالک مخکی بیان د منکرینو ا د وبال د منکرینو دلته هم دغه سیده دا به سبب تکذیبهم نبیهم دا پیغمبر تکذیب کړو فتکذیب انبیاء نبی سلام سبب داع الى عقاب الله تعالی تکذیب د پیغمبرانو سبب داعیه دی عذاب الهی ته ہے چې قوم میرا خدا رسوانه کر تا دلی صاحب دلی نامت بدر بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جعل فرعون النذر راغلی آل د فرعون ته يرون کی کذبو بی آیاتنا تکذیب کو دما پایتونو کله ها ټولو اونیو ما دی پاغستلو د عزیز مقتدر سره چې غالبی قدرت لرونکي او کفارکم خیر من اولایکم کفار تاسو غره دي د دې کسانو نه نه بل املکم براءت فی زبر دي تاسو لپاره براءت عذاب نه پزوم کې د صحیفو کې نشته ایا دی وای چې موږ خو جمع یو منتصر انتقام غستون کی سل الله وی سکه د دې ډلې اخري ویلندو دبر او بغوری شاګان بل الساعه موعدهم ساعت د دې موعد د قیامت بېشکه متقین به په جنتونو کې او په نهرونو کې فی مقعد صدقن په مجلس د رښتیاو کې عند ملک مقتدر په دې د بادشاہ چې خدا دونکي دی چې الله دی رحمان د رحمان کلمه په سر کې ذکر ده دې تعروس القرآن موي زینت د قرآن پنځه پنځو سم د په اعتبار د جمع ونوي د په اعتبار د نزول سوره رعد نرستو نازل شوی کان فيما قبلو بیان قدرت الله الباهره عند مليك مقتدر او نا تفصیل ذالک دلته تفصیل د دې دی به بیان بعض المقدورات المذکوره فی هذه السوره په بیان د بعض مقدورات او مذکوره سره په دې صورت د دې صورت موضوع جواب سوال الكفار مر رحمان جواب د سوال د کافرانو دی دي تمنګ ته رحمان یادې نو دا څوک دی رحمان موږ رحمان یمامی پیجنو بل خو نه پیجنو جواب ته دغه رحمان دی فاجاب الله تعالی الرحمن علم القرآن رحمان چې تعلیم کوي د قران پاک د دې رکوع منه خلاصه التذکیر بالا الله تعالی تذکیر د خدای په انعاماتو وتفصیل مقدورات الله تعالی تفصیل د مقدورات د الله تعالی دی والترغیب الى العدل ترغیب د عدل ته من اهمیت حقوق العباد فی الوزن وغیره بیان د اهمیت د حقوق العبادو په تول کې په پیمانه کې په نورو کې الله نه کې سوې تطفیف سوې متطففین د دې پشان تعالی الناس یستوفون او ذنوم یخسرون واهمیت د تعلیم د قران دی حيث قدموا على خلق القرآن الله تعلیم د قرآن په خلق باندې مقدم کړ خلق رستو کا او تعلیم مخ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمان تعلیم ورکړي د قرآن نه پیژنې خلق الانسان پیدای ک انسان علمه البیان دي ته بیان وکاو دا بیان نعمت عامه ده ارچا تور کړی دی الله عموما کچا چاړاګانی په دنیا کې به یو سو بینو تعلیم د قران مقدم کو خلق رستو کو ځکه د انسان د خلق په تکمیل کې دخل د قران لره نور اس پوغمه یجریان به حسبان جاری دی په حساب شمسی کال دی قمری کال دی به علا انسان من صلصالین د وچ خاتنه کل فخار پشان د ټکری کړنګ کو پیدا کړی دی الله تعالی جان پیریان من مارجن من ابل جن من مارجن د لمبینا من نار د اور د جار مجو دیو جرا ثانی قید د پار داول تعرف تکذیب کوي جو پیران بنی آدم الله رب د مشرقینو دی او رب د مغربینو مغربي سیفي مغربي شتوي مشرقي سیفي مشرقي شتوي په کومې اعلی ربان تقدیم به کوی نشي کولی هلکې دو دریابونه ملاقي دی یو بل سره منځ کې برزخ د جدایي ده لا یبغیان یو بل باندې بغاوت نه کوي چې ګډوډ شي په بریده روان دي نو همدا تقدیر ای پر دماغ پیران بني آدم روباسي دي دریابونو نه اصل کې روزي دا د تریخ نه خو نسبت جمع ته وشو لغت ملغره ور مرجان وړي ملغره لري تا تکذیب کوي جمع پیران بني آدم خدای له جاری کیشته دي منشآت مرفوعات په دریاب کې اعلان په شان د غرونو کوم ته تکذیب کوي جمع د پیران بني آدم كل من عليها من الشيطان الرجيم كل من درهم رکو دا د دې رکو خلاصہ بیان سلوک بیان سلوک الله تعالی مع صارفین لنعمه فی محله بیان د سلوک د الله تعالی دی نه مې تا تکذیب او پیرانو بنی آدمو چې ما عینان تجریان دي کې بده چینی وي کوثر او تسنیم جاری به ته تکذیب ای جماعت پیران بنی آدمو پدې کې د هر فاکهین به زوجان جوړی وي رتب او یابس کم ته تکذیب به جماعت پیران بنی آدمو تکیا وهون کې به علا فرشن په بتاینه استبرق داغه باطنی اثرونه چې دا حور به بندون کی د نظر په خپل ازواج باندې نه به مسجد لره په خادین انس او نه جان افکار به کم نه ته تقدیر اجماعت پیران باندې ادمو کنو لیاقوت ور مرجان دی بیا خودی په صفای کې او مرجان به فواری دی جوش کې روزي تکذیب د امت پیران بنی آدم په دې کې به فاکهای میوه او خجوره او انار دیو اجماع د پیران بنی آدم فی نخیرات حسان په دې کې به زنانه وي خیسته حسان اخلاقا خیرات اخلاقا کنده تا تکذیب به جما پیران بنی آدم متقین علی رفرفین خضرین نو په یو بسات شین باندې ابخرین هغه سوزانه تنافس حسان خیستا تکذیب اجماع پیران بنی آدم تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام با برکت د نوم د رب سا چې صاحب د جلال او صاحب د اکرام دی سر کې د واقعیا کلمه ذکر ده شپږ پنځوسم صورت ته په اعتبار د جمع شپږ سلوي ختم دی په اعتبار د نزول سوره توها درستو نازل شوی دی کان فيما قبل بيان احوال الاخرته من النعم والنقم مخکې بیانو د احوالو د آخرت که نعمتونه او که نقمتونه عذابونه وو وهنا اذن بیان الاخرتی دلته بیان د آخرت و بیان اقسام الناس بیان د اقسام د خلقو دی او بیان عاقبت بیان د انجام د دې د دې صورت موضوع بیان اقسام الناس بیان ناس ثلاثتن اسنان ناجیان واحد حالکن دا تقسیم د خلقو درې قسمه خلق دی دو نجات مندون کی دي یو چې کم دی دا حالک اعمال صالحه اسباب عادیه دي په دخول جنت ثواب او فضل عقاب عدل ثواب د الله فضل له عقاب عدل له عما يفعلوا وهم يسألون بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقت الواقعه چې کله واقع شي واقعیت چې قیامت دی نه به واقع لره کاذبه یو نفس کاذبه خافضتن کټکون کې دا رافعتن پورته کون کې دا که چا په عمل کړي غدا پر رافع ده یعنی اګه پر خافض ده اذا رجت الارض رجن کله حرکت کې مکه حرکت زلزلہ راشي وبست الجبال بسن زری زری شي اسمانونه په زری کې دو سره غابا موسی دا ګرد ازول شل شي ازول ازول شي وکونو ازواجن ثلاثه تاسو به درې ډلې شئ یو اصحاب د میمنې دي څه دي اصحاب د میمنې اصحاب څه دي اصحاب د مشعمې سابقون سابقون اولئک المقربون دا مقربون دي فی جنات النعیم سلت من الاولین و سلت اخلو من الاخرین یو ډله د اولینو نه او لږ د اخرینو نه علا سر مودونتن په هغه تختونو چې ودلی شوي وي و اباریقا اسراهیو سره گویا او کاس من معین د کاسې د جاری شراب جاریونه نه برای سره د دل دینا ولا انزفون او نه بدی به شکی وفاکت ما تخیرون میوه دا نه چې دی غوړه کوي او لحم تیرین وه د مارغانو ما تهون چې دی کم اشتعال وحور عيون ولهم دي د پاره بحور عيني تهیه د جنتو السلام علیکم دی دا یو اصحاب الما اصحاب الیمین دا اصحاب الیمین ست اصحاب الیمین فی سد مخدودین پاغه بیرو کې به بلا شوکین بی ازغو د دنیا په بیرو کې ازغي وي وتلح مندودین او په کلو توبرتو یو بل پر خوشي لګیدلی وزل ممدودین سورې اوګد په اعتبار د عاقبت سره او نا بیان القسم الثالث به تر عاقبت بیان د دریم قسم له په اعتبار د عاقبت سره خلاصه د دې رکو بیان سلوک الالهی مال قسم الثالث من اصحاب شمال بیان د سلوک الهی دی د دریم قسم د اصحاب شمال سره بیان بعض دلایل توحیدی فی سورۃ الانعامات ان شان القران الكريم شان القران کریم دی والتوبیخ علی المداهنه توبیخ د په مداهنت باندې په انه مضموم مداهنت مضموم دی فان المداهنه بذل الدين لاجل الدنيا مداهنت خرج کول د دین دی د دنیا د پاره دا مضموم دی واما المدارات فانه بذل الدين لاجل الدين فإنه جائز مدارات جائز ده بسم الله الرحمن الرحيم سلت اولین و سلت من الاخرین یو جماعت د اولین او جماعت د اخرین و اصحاب شمال ما اصحاب شمال صاحبان د شمال سدي صاحبان د شمال فی سمومن و حمیمن حمیمن کانو یقولون دی بویل انکار به کو د باس نه چې کله موږ مړ شو خوري شو اډو کې شو موږ به بیا جمع دي کولې شو یادن ابا اولون تور تو وایا بشک اولین اخرین جمع کول شي میقات درځي معلومه تا بیا تاسو اے گمراهانو مکذبینو خړون کې به د وننه د زقوم نه من زقوم بیا بیان د من شجرین د کون کې ویل دینه ګډه لرا سکون کې په دې باندې د ګرمو مونه سکون کې به شرب الهیم پشان دا غوخانو تګو اوی چوته مونږ یا به وو کار نه کی ویل بشه توبیخان هاذا نزلهم داد دې من مساد یوم الدین پر د قیامت ما تاسو پیدا کړی یې ولی تصدیق نه کوئ خبره خې ما تاغه چې تاسو اراقت کوئ د منه پرهام د امهاتو کې وان انتم تخلقونه تاسو دا منی پیدا کړی دا د دین بشر کزه پیدا کون کې مزه پیدا کون منګ انداز کړی ما بیني کې موت نیو منګ مسبوقین عاجزین په دې خل بدل کو امثال لدی او پیدا کو تعالی اجت تعالی عالمان نه یې چا سوري ممسوخه دي عالم دی الله تعالی تاسو عالمانه په نشولا باندې چې نشورا منه فلولا ته اولې پناخله د دې ابتدا نه انتها نه معلومه وای خبره که تاسو کرونده کوي تاسو یې زرغونه وای کنه زی زرغونه اونکې اراده ولې دا به وګرځو حطامن نباتن یابسن وچ به کو فظلتم تفقهون بیا به تاسو تعجب کوئ چې عجیب او شورا ان لمغرمون مون خطاوانیان شو تخم خراب شو بل نحن محرومون بلکې مونږه محروم یو به هغه وبونه تاسو اسکای تاسو نه لیکلي دي ورید نه من المزن من الصحابه کنه مونږ نازلون کیو مونږ نازلون که اراده ولرو او بغرضی لرا او جاجن ترخه ولی شکرانه با چې خدای خوږی کړی دي تاسو هر هغه ورنه چې تاسو بلوي تاسو دا پیدا کړی ونه د دې مرخ او عفار کمنګه پیدا کون کیو لدې لر تذکرہ یادا د اور د قیامت او سامان د نفل المقوین د پار د مسافرینو فسبح بسم ربک العظیم تسبیح وای متر د نوم درب چې دا چې رب چې عظیم دی وایا اعوذ بالله کو شروع شو د سوره واقعین کان فی ما قبل ذکر الاقسام الثلاثه وعاقبته به طور المطلوب مخکې ذکر د اقسام سلاسه وو او د عاقبت د دی وو په طریقې د مطلوب سره او نه ذکرم به طور نتیجه ته دلته ذکر دی په طور د نتیجې والفرق بنحو من الاعتبار د دیرو کو خلاصہ ذکر سلوک الله مع الاقسام الثلاثه به طور نتیجه دی ذکر دی د عاقبت د اقسام ثلاثه په تور د نتیجې سره اجمالا والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت والانکار على تکذیب المکذبین انکار په تکذیب د مکذبینو باندې شان القران الكريم باندې شان د قران کریم دی والانکار على المداهنه موږ د دین نه ټوټې جدا کوو دنیا ته لګو نه دین پورا پاتې شو نه دنیا راته نه فرات په خلاف المدارات انه بذل الدنيا لاجل الدين فانه جائز بسم الله الرحمن الرحيم قسم خورم په په ځای د واقع کېدو د ستورو دا قسم دی که پوهېږي ډېر لوی قسم دی بېشکه دا مطلوع المطلوع علیکم قرآن کریم قرآن کریم دی فی کتاب مکنون با کتاب کې چې هغه محفوظ دی نمس کې دی له متطهرون د قرآن مس بیا د سانه جایز دی دارنګ نماز د قران په تفسیر تر بکی متطهرون بالعلوم العالیه تنزل دا منزل جارل العالمین په دې خبره تاسو مداهنت کوئ متاهنون یې مکذبون یې او ګرځوي رزق تاسو د باران نه انکم تکذبون وای دا موږ باندې فلانی ستوري باران وشو فلولا ترجولی دا روح نه واپس کوي ورسیږي مارای تا تاسو ورته ګوره ساتي نوځي من قریب دتا د تاسو نه ولکن لا تبصرون ملک ورته ناسي روح روزه نفس مطمئنه نفس خبيثه او تاسو وینئ نه در پر راحت دی و ریحان او رزق حسن دی او جنات النعیم دی او کوي د اصحاب یمین نه سلام ته د اصحاب یمین نه دا ټول اجمالا ذکر شو او کوي د مکذبین دالین نه ان ظلم من حمیم من دګر موبونه وتن جهنم داخلي دل جهنم ته نه دا له حق الیقین دا حق دی یقین اضافه د مصفت یقین حق لري